مننه د امام ابي حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مدرسې څخه حمید الله او غلام احمد لیک را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده وایي که چیرې د چا څخه دومره پیسې وي چې زکات پکې غتی دا پیسې یا ځینې ورکې شوې او یا ظالم په زور ځینې یوړې خو دوه کاله وروسته یې دا پیسې یا پیدا کړې او یا هغه سړي ورکړې نو په دغو روپو کې زکات شته او که نه حضراتو مسلې دوې دي یو دا د ورک مسله ده چې د ده څه ورکې دي په دغه کې نشته چې دوه کاله درې کاله بعد یې پیدا کړې بیا به د هغه تاریخ ګور بیا چې ده پیدا کړې کال پر تیر شو دی د پور خلاص و د قرض خلاص و د بچانو نفقه و لاندې و جامه یې درلوده تر هغه زائد شوې څلوېښتم ورکې به باسي پس له هغه چې ده پیدا کړې لس کاله ورکې وي دا یې نامعلومه و بیا چې ده پیدا کړې د هغه بعد یو کال حولان د حول بل غواړي او دا چې ظالم اخیستي دي دا مصادره ده دا ظلم د ظالم پر د کچیر هغه ظالم اقرار کاوه دا یې یاد یا د ګواهان پر درلود دا یې دوا یا قاضي د دغه وخت په خبرو دا یې درې په دغه درو مسلو کې زکات شته یعنې دا تېر سوي شپو دا هم شته ظالم واخیستې دوه کاله د هغه سوي شهیدان تا درلود يا دی په خپل اقرار کې چې ومه اخیستي یا قاضي په خبرو وم ته قدرت لري مراجعه حکومت ته وکړه بس پیسې ځینې واخله او که داسې و چې ظالم یوړې دا پیسې یا ستا پور پر باندې و هغه منکر څه نه مني وایي کله دې راباندې شاهدان دې نسته د هغه د خوا اقرار نسته انکار قاضي د وخت نه وي په خبر په دغه درو مسلو کې بیا د هغه تېر سوي عمر زکات نسته چې هر کله دې وکښې د دې بعد به نوی کال پر تېرېږي بیا نو زکات فرضېږي والسلام